د هغې پنځه اوصاف یې حسنه بیانېږي الذین یؤمنون بالغیب دا پرهیزګاران او متقیانه کسان دي یؤمنون بالغیب چې یقین کوي په غیب باندې یؤمنون بالغیب ایمان راوړي په غیب باندې ويقيمون الصلاة او پابندي کوي د مانځه او مما رزقناهم ينفقون او دغه څه نه چې ورکړي دي موږ دیو ته ينفقون خرج کوي فرار د الله تعالی کې نو الذين يقيمون الصلاه الذين يؤمنون بالغيب په دې کې تعریف دی د متقیانو او درې اوصاف حسنه بیان شو دي د مؤمنانو متقیانو اول صفت د عقیده سره تعلق ساتي الذين يؤمنون بالغيب د عقیده شوله او دویم صفت تعلق ساتي د عبادت بدني سره او یقیمون الصلات د بدن سره تعلق ساتي او دریم صفت تعلق ساتي د مال سره او مم رزقناهم ينفقون او دا هغه سنه چې ورکړي دي مونږ دیو ته ينفقون خرخه په لار د الله تعالی کې الذين يؤمنون بالغیب ایمان ماده قران کریم کې اته سوا واتیا کرته راغلی د ایمان ماده ایمان څه ته ویل کی او د هغې په مقابل کې بیا وروسته وراشي کفر دی ان الذین یکفرون بالله هغه کسان چې کفر کوي په الله تعالی باندې نو ایمان څه ته یو کفر څه ته ویل کی ایمان ویل کیږي ایمان په لغت کې تصدیق ته ویل کی په اصطلاح د شریعت کې ایمان ویل کیږي هو تصدیق بما علم بالضرورت انهم انه من دین محمد صلی الله علیه وسلم الايمان هو التصديق بما علم بالضرورت انه من دین محمد صلی الله علیه وسلم مختلف تعبیرات مفسرین ذکر کړی دي حاصل ادا ده ایمان دی ته وای چې د زړه تصدیق کول د زړه اقرار کول په دې خبره باندې چې کم چیز د نبی صلی الله علیه وسلم نه ثابتې نو پاغي باندې یقین کول د زړه باور ساتل پاغي باندې لکه توحید د الله تعالی نبوت د پیغمبرانو باس بعد الموت وغیره او بیا علامه بیزاوی رحمت الله علیه تفسیر بیزاوی کې لیکلی دی وای دا هغه مجموعه الامور الثلاثه وای دغه ایمان خلاصه درې خبرې دي یو اعتقاد الحق والاقرار به والعمل بمقتضاه بس وای دا درې سیزونه شول دا الله تبارک تعالی د طرف نه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره لېږلی دی څه په نبی صلی الله علیه وسلم باندې را لېږلی شوي دي نو د هغې د زړه نه هغه منل په جوه باندې د هغې د حقانیت اقرار کول او د هغې په تقاضا باندې عمل کول د هغې په مقتضا باندې خپله زندگی تېرول مصدق ته ویل کېږي یؤمنون بالغیب بیا بل غیب نه مراد څه شی دی دې ځای په مطلب باندې ځان پوه کوي دا به نور ځایونو کې هم بیا قرآن کریم کې راځي غیب ویلی کېږي ما غاب عن العیون مبصرینو لیکلي هر هغه شی چې هغه د سترګو نه غایب وي انسان ته به سترګو باندې نه ښکاري نو دې ځای کې معنا دا شوله الذین متقیان او پرهیزګارانه کسان یؤمنون بالغیب چې ایمان لري په غیب باندې هغه چیزونه باندې چې هغه د د انسان د سترګو نه غایب دي ښکاری وته نه لکه الله تبارک تعالی دی د الله تعالی پیغمبران دي ملائک د الله تعالی دي جنت دی جهنم دی دا لیدلی نه دی په حساب کتاب دی محشر دی بعث بعد الموت دی نو ما غاب عن العیون خو دې ځای کې به دغه یو ټکی زده کوئ قرآن کریم کې به راځي بار بار عالم الغیب و شهاده یؤمنون بالغیب دا غیب غیب لفظ چې راځي نو دا په نسبت سره انسان ته دی نه په نسبت سره الله تعالی ته د الله په نسبت سره د الله تعالی په نسبت چې واخلې ټول چیزونه ښکاره دي الله تعالی ته پټ نه خدا غیب غیب چې راځي پناه نو دا په نسبت سره انسان ته راځي نه په نسبت سره الله تعالی ته نو یو یو معنا باندې ځان پوهه کوي متقیان پرهیزګاران هغه کسان دي چې هغه ایمان لري په غیب باندې په هغه په هغه څه باندې چې هغه د سترګو نه غایب دي الله تعالی نه دی لیدلی ایمان پې لري د الله تعالی ملایکې نه دی لیدلی جنت او جهنم یې نه دی لیدلی او میدان محشر یې نه دی لیدلی دغسې د الله تعالی پیغمبران یې نه لیدلی او په هغې باندې ایمان لري یؤمنون بالغیب دویم قول هم بسرین داره چې دې دې کې غیب نه مراد زلتی مراد دی بیا زلت غیب ولې ویل شوی دی لخفائه زله پټ دی دیو جنو ته غیب ویل شي لکه سرنګ چې غیب هغه چیز ته ویل کیږي چې هغه د انسان د سترګو نه پنای نو ظلم د انسان د سترګو نه پناه دی نو دې دې کې اوس معنا دا کوي الذين متقيان او پرهیزګارانه کسان دي یؤمنون بالغیب چې هغه ایمان لري په ځل سره ایمان لري په ځل باندې یؤمنون بالغیب او په شان د منافقان باندې نه چې هغه اظهار د ایمان کوي په جواب باندې په ځلونه کې ایمان نه نه یؤمنون بالغیب کې بیا رد شو په منافقان باندې په جواب باندې نه بلکې په جبه باندې ایمان لري دا غي سره په ځل باندې ایمان لري نه په شان د منافقانو باندې چې په ځل کې ایمان موجود نه یو صرف په جواب باندې ایمان لري امام رازی رحمت الله علیه تفسیر کبیر کې دا معنا کړی دریم یو بل معنا مفسرینو ذکر کړی دا ډیره بهترینه معنا ده ابن کثیر رحمت الله علیه غیته اشاره کړی ده دغه سه نور مفسرینو وای د غیب نه مراد وحیده علم د وحی دی چې لیکي هغې لره نو الغیب سورة الطور یو څلوېښتم نمبر آیت کې غیب راغلی دی په معنا د وحی سره سورة النجم کې به راشي پنځه دېرشم نمبر آیات کې عنده علم الغیب فهو یرا نو علم الغیب نو مراد په دې کې علم د وحی ته مراد دی سورة التکویر کې به راشي څلېرشتم نمبر آیات کې وما هو علی الغیب بظنین نو ما هو علی الغیب نری دا پیغمبر په بیان د وحی سره به زنین بخیل الله تعالی دین هر چاته بیانې ده سورۃ التکویر سلیریشتم نمبر آیت سورۃ النجم 15 دیرشم نمبر آیت او سورۃ تور یو سلویختم نمبر آیت کې غیب راغلی دی په وحی سره په معنا د وحی سره نو دې دې کې اوس معنا دا شوله الذين يؤمنون بالغيب متقيان او پرهیزګاران هغه خلک دي چې هغه ایمان لري بالغیب په وحی سره ایمان لري په قران کریم باندې ایمان لري په قران باندې نو درې معنی شولې غیب نو مراد یا هغه څه چې ردنه غایب دی او دای په سترګو باندې نی نی یا غیب نو مراد دار چې په ځل باندې ایمان لري نه دی په شان د منافقانو باندې چې په جواب باندې اقرار کوي په ځل کې ایمان نشته یا دریم دا دا ایمان لري په غیب باندې یعنی په وحی باندې ایمان لري په قران کریم باندې ایمان لري په قران کریم باندې یؤمنون بالغیب مؤمنان مسلمانان هغه دي چې په غیب باندې ایمان لري یو بل معنا مفسرینو ذکر کړی دا وای غیب نه مراد حالت د غیبوبت تی مراد دی نو مراد شول یؤمنون بالغیب ایمان لري په حالت د غیب والی کې ندی په شان د منافقانو باندې چې نبی صلی الله علیه وسلم ته مخامخ شول ومن الناس من یقول آمنا بالله وبالیوم الاخر ندی په شان د منافقانو باندې بلکې په حالت د غیب والی کې که د نبی صلی الله علیه وسلم خواته حاضر دی او کنه دی لیکن هغه ایمان لري یؤمنون بالغیب نو دا شو دا صفت اعتقادی شو دا اول صفت د عقیدی شو و یقیمون الصلاة او پابندی کوي لمانځه و درې مانځه لره و مما رزقناهم ينفقون او دا غسنه چې ورکړي دي موږ دیو ته ينفقون خرج کوي فلار د الله تعالی کې یقیمون الصلاة چې د مونځ پابندي کوي دا دویم صفت دی او دې ته وایي عبادت بدني د بدن سره تعلق ساتي مبصرین لیکلی دی عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما وایي اقامت الصلاة څه معنی ده اتمام الرکوع والسجود والتلاوة والخشوع والاقبال عليها فيه ويقيم ويقيمون الصلاة او پابندي کوي لمانځه رکوع پوره کوي نو سجده پوره کوي تلاوت پکې پوره کوي خشوع خضوع د پکې نو الله تعالی ته پکې زیات متوجه دی او یقیمون الصلاه دغه وانه نن سبا خو د خلکو منځونه منځونه نه دي کنه امام قتاده رحمت الله علیه وی اقامه الصلاه المحافظه علیها المحافظه علی مواقیتها ووضوئها ورکوعها وسجودها ابن کثیر رحمت الله علیه وی د اقامت الصلات معنا یوازې دا نه ده چې مونځ کوي بلکې معنا داره چې همیشواله کوي د هغې په وختونو باندې په خپل وخت باندې مونځ کوي د هغې لپاره اودس په صحیح طریقه کوي رکوع سیده په صحیح طریقه باندې کوي یو بل معنا علما ذکر کړې ده یروجون الصلاه و یدومون علیها یقیمون الصلاه معنا داره چې همیشواله کوي د مانځه او ترویج د قانون د منځ کوي د منځ قانون نظام صلات قائمه دا معنی دیو جنا حدیث کې راغلی دی کنه د الله تعالی پیغمبر وای من اقامها فقد اقام الدين چا چې دا منځ قائم کړي د دې نظام قائم کانو د الله تعالی دین قائم ک مجاهدین لپاره کار دی چې کوم ساحو کې د مجاهدینو رټ دی نو هلته کې چې مکمل پابندي د مانځه لپاره او نظام صلات لپاره کمیټي مقرر کړلی شي څوک مانځه له نه راځي هغې له یې تعذیر ورکړلی شي په ډېرو خبرو کې خو د کافرو له خوا رکاوټ دی د هغې لپاره دغه پکار دی لوی قوت او طاقت د هغې لپاره پکار دی پابندیانی مشکلات یې د هغې نه نو لمانځه لپاره کوم مشکل دی عمر رضی الله تعالی عنه به خپل عمالو ته خپل گورنرانو ته وزیرانو ته خطونه لیږل نو په هغه کې وداو وای ان اهم امورکم عندي الصلاه زما په نس باندې ګوره ستاسو په ټولو کارونو کې له ټولو نه اهم کار هغه مونځ دی نو د مونځ ترویج کوئ د مونځ قانون نافذوئ او بیا به عمر رضی الله تعالی عنه فرمایل اما انه لا حظ لاحد فی الاسلام اضاع الصلاه چا چې مون ضایع کنو دته په دین اسلام کې صبر خپات نه شول دته بیا څه پاتې شو امام زاهبی رحمت الله علیه د غلی کتاب الکبائر کې لیکلی په قیامت کې اولنې حساب هم د مانځ کیږي اول ما یحاسب به العبد یوم القیامه من عمله الصلاه اول حساب کتاب به په قیامت کې د منځ کې نو کله انسان منځ را اوت صحیح نو دا انسان په قد افلح او انجح دا انسان کامیاب شو ډیر کامیاب شو دا او که منځ کې ناکام شو نو دغه انسان تب خواب او خسره حدیث کې راغلی دا تباہ و برباد شو الله تعالی دې ټول مؤمنان مسلمانان منځ کوونکي جوړ کړي علماء کرام دومره لیکلي دي مؤخر الصلاه عن وقتها صاحب کبیره امام زاهبی رحمت الله علیه مؤخر الصلاه عن وقتها صاحب کبیره که چا منځ وکړو خو لیکن په خپل ټیم باندې ونه کنو بیا هم ګناه کبیره وکړله بیا هم ګناهګار دی ګناه کبیره وکړله او د الله تعالی پیغمبر دومره ویلی دی چې د مؤمن مسلمان او د کافر په منځ کې ظاهري فرق هغه مونځ دی که چا مونځ وکړو دا ظاهري مؤمن مسلمان دی او که نه د کافرو صفت یې خپل کړی دی بیا مونځ کول خو د مونځ په طریقه باندې کول نبی صلی الله علیه وسلم جماعت کې ناست دی یو کس راغی زر زر مونږ وک ټک ټکې مونږ ته وي زر زر لکه خلک چې تراوی کوي نن سبا ځان ته خلاصي نه په قلار باندې کول پکار دي نبی صلی الله علیه وسلم خارج کړه ورغه نبی علیہ السلام ته ارجع صلی فإنک لم تصل فاس منذ کمند نه کړه بیا غمندک بیا د نبی اسلام خواته راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته بیا فرمایل وای مونږ دوه کته مونږ نه کړی درې ځله چې کله دا خبره تکرار شوله په څلورم ځل یې ویل وی د الله تعالی پیغمبره ما ته بله طریقه نه ده وانه نبی علیه صلات وسلام ته طریقه وښودله په دې طریقه باندې مونځ وکړه رکوع په یو منټ کې څلور رکعته کوي دا مونځ دی د مون نه ځان خلاصول نه دی په کار بلکې په مون باندې ځان خلاصول په کار دی د الله تعالی د عذاب نه د جهنم نه په ځان خلاصول په کار دی د علی رضی الله تعالی عنه په باره کې راغلی دی وای کله به چې دا مانځه ته ودرېده تغیر وجهه وکانه یقول ویقوم بین ملک الاعظم د علی رضی الله تعالی عنہ د مخ رنگ به بدل شو وای زه دغه لوی بادشاه مخ ته ودرېږم د لوی بادشاه مخ منګ او تاسو چې مانځ ته ودرېږو که چا ګیره جو هغه ګیره ګیره کې ګوتې وهي یا په برید په سکونو باندې وهي بعضې خلک او بعضې خلک یو څه کوي بعضې بل څه کوي دغه مونځ نه دی منځ هغه دی چې د الله تعالی د عذاب نه په خلاص شي الله تعالی دې مونږ او تاسو صحیح منځ کوونکي جوړ کړي بیا زنانه خصوصا په دې کې غفلتونه کوي په خپل ټیم باندې مونږ نه کوي دې مونږ له خو اسیم تاسو ټیم ورکوي خو په صحیح ټیم باندې وکړي په اول وخت کې بهتره د الله تعالی ورته ثواب درکړي دا منځ وای ستا منځ ارکان مخصوصه افعال مخصوصه په اوقات مخصوصو کې دا خاص خاص کول دي سویل دي په خاصو ټیمونو کې مسلمانانو ته دا غي معلومات شته دي دا یو خبره ذکر کوي ان شاء الله وخت په وخت باندې با په دې ټولو موضوعاتو باندې باس کوو که په یو ځای باندې کوو نو اورېدونکي به تنګ شي صلات قرآن کریم کې په څو معنو سره راغلی دی بس صرف دغه وایو بیا مخې ته ځو اول صلات راغله د قران کریم کې په معنا د دعا سره او دا معنا لغوي د قران کریم کې استعمال شوی لکه سوره توبه کې وراشي یو سل دریم نمبر آیات کې وصلی علیهم ان صلاتک سکن لهم وصلی علیهم او دعا کو دیو تاسو ته دعا دیو د لپاره آرام دی سوره توبه یو سل دریم نمبر آیت دویم صلات راځي په معنا دعوت ال الله سره د الله تعالی طرف ته دعوت ورکول عبدا اذا صلى سورة العلق کې وراشي لسم نمبر آیت کې عبدا اذا صلى اذا دعا کله چې د الله تعالی طرف ته دعوت ورکړي نو دا کافران په غیباندې نږدې چې راپن شي په دریم صلات راغله په معنا د جنازې سره مونږ د جنازې کول سوره توبه څلور اتیا نمبر آیات کې وراشي ولا تصلي على احد منهم مات ابدا سوره توبه څلور اتیا نمبر آیات د جنازې مونږ څلورم صلات راغله د په معنا د دین سره سوره هود کې وراشي واتیا واتیا نمبر آیات کې شعیب علیه السلام ته قوم ویل اصلاتک تامرک ان نترک ما یعبد آباؤنا ان نترک ما یعبد آباؤنا اصلاتک مبصرین معنا کړی د ستا دین دا ته حکم کوي چې مونږ پرې دواسه چې بندگی کوله زمونږ مشرانو کله صلات راغله دې په معنا ده دعا د نبی علیه السلام یصلون ان الله و ملائکته یصلون دین مراد د رحمتونه دی او دعا د استغفار تی مراد ده بل قران کریم کې راغله په معنا تسبیحات سره صلوات الدواب وتسبیحهم سورة النور کې وراشي یو څل وختم نمبر آیات کې کلن قد علم صلاته وتسبیحه وتسبیحه دا عتب شو په عتب تفسیر در ما قول لپاره دا ونی کانی بوټي مرغی زناور وغیرہ ټول د الله تعالی تسبیحات وای مونږ پاغي باندې ولکن لا تعلمون الله تعالی تاسو پاغي باندې پویږئ نه وم کاتم معنا قران کریم کې په معنا د ارکان مخصوصه سره دې دې کې دا معنا مراد ده چې د سورۃ البقره دغه آیات دی دریم نمبر آیات دی الذين يقيمون الصلاه ويقيمون الصلاه او متقيان پرهیزګارانه خلق دي چې هغه د منځ پابندي کوي عبادت بدني کوي ومما رزقناهم ينفقون او دا هغه سنه چې مونږ ورکړي دي تا ينفقون خرج کوي پر لار د الله تعالی کې دا دریم صفت دی لپاره د متقیان او دې توي صفت مالی علماء کرام لیکلي دي دا من ما کې دا من لفظ د تبعیض د پاره دی او د دینه او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه او بعض صحابه کرام مستثنا وو دا غي پیخي مونږ تاسو نشو کولای ځکه هغه ټول مال خپل خرج کړو د الله تعالی په لار کې نور مطالبه د بعضې مال له ومما رزقناهم ينفقون او د هغه څه نه چې ورکړي موږ دیو ته ينفقون خرج کوي په لار د الله تعالی کې الله تعالی په لاره کې خرج کوي او علما کرام لیکلي دي په دې کې په دنیا کې درې نظامونه چلی په دې کې په بعضې نظامونو باندې رد دی یو نظام نظام اشتراکی دی اشتراکیان وای چې مال د چا نه دی نو په هغې باندې رد وکړلی شو ومما رزقناهم رزقناهم الله یې مونږ چاله مال ورکړی دی اشتراکیانو په شان کیندي وای دا مالونه دا ټول د خلکو مشترک دي د چا مال نه وي دویم چې دی دویم نظام سرمایه داره نظام دی نو هغه وایي چې مال د مالک دی پرې کې چا حق نشته دی سرمایه داره نظام وره دغه وایي نو نه الله تعالی په هغې باندې رد وکړي ينفقون چې مال خو ستا دی خو د الله تعالی په لاره کې به خرج کې نو دریم قسم نظام شرعي دی چې مال د مالک دی خو لیکن په دې کې حقوق شرعیه شته دی د الله تعالی حق دی ورې کې زکات دغه سي د کونډو یتیمانو غریبانو صدقات وغیرہ په دې کې ورکه بیا علما کرام لیکلي دي چې د الله تعالی په لار کې د الله تعالی د رضا لپاره د خرج کولو سیزونه هغه ودی تفسیر درس القرآن دا غي تفصيلات بیان کړی یو زکات مفروضه ده سپین زر دي سره زر دي د تجارت سامان دی ځمکې دي یو دا چیز ورکول پکار دي زکاتونه وغیره دویم صدقه الفطر چې بچا باندې واجبي سرسایه ورکول دریم مسکینانو فقراو باندې خرچه کول یتیمانانو باندې قرضدارو باندې دغه سي میلمنو د پاره میلمستوب کول سلورم قسم اوقاف لله جماعتونه جوړاو جوړاول مدرسې جوړاول کوهی مسافرخانه و غیره جوړاول پنځم مصارف د حج په خپل ځان باندې یا په بل چا باندې حاجی صاحب تلې د حج لو مالو سره ختم شوی په هغې باندې مصرف کول شپږم مصارف د جهاد مجاهد باندې خرچه کول مجاهدینو د پاره اسلحه برابرول او وم مصارف نفقات واجبه په خاون باندې د خپل زنانو د بچو نفقه واجب ده دغه سي د والدینو سره کومک کول نو دا و قسمونه شول و مم ما رزقنا هم ينفقون او دا غسنه چې مونږ ورکړي دي تا ينفقون خرج کوي فرار د الله تعالی کې دا لفظ د ما د عام دی د دیو جنا امام قرطبی رحمت الله علیه لیکلی دی چې و مما علمناهم يعلمون او دا غسنه چې موږ دیو ته علم ورکړی دی نو هغه نور خلکو ته خی دا په دې کې هم داخل او دا د ټول نه بهترینه صدقه ده د الله تبارک تعالی دین بیانول چاته دا بهترینه صدقه ده حدیث کې راغلی دی کنه دا الله تعالی پیغمبر وای چې کله یو انسان سبا کې د په هر جوړ باندې صدقه لازم شي نو په هغې کې سبحان الله صدقه ده الحمدلله صدقه ده الله اکبر لا اله الا الله دا صدقه ده اماته الاذى د لارې نه یو نقصان ورکوونکی شی لرې کول دا صدقه ده امر بالمعروف صدقه ده نهی عن المنکر صدقه ده د اعظم العبادات دی کنه د الله تعالی کتاب بیانول د دینه بل لوی عبادت نشته دا ډیر لوی عبادت دی د الله تعالی کتاب اوریدل دا لوی عبادت دی د الله تعالی الله تعالی دې ټول مؤمنان مسلمانان ته نصیب کړي به دې دې کې یو ټکی تاسو ته ما وای خرج کوي په لار د الله تعالی کې ځکه ډیر خلک مال خرج کوي په ټي وي باندې په فیسبوکونو باندې یا په ګانو بجانو باندې نه نه ينفقون دغه تفسیر مظهری معنا کړی دا صرف المال فی سبول الخير د خیر په لارو کې خپل مال خرج کول دا نه چې بس الله ویلی چې مال خرج کوئ نو زه په فیسبوک باندې خرج کوم ګانو بجانو باندې شراب باندې یا په اسراف کې نه نه د الله تعالی په لار کې مال خرج کول د خیر په لارو کې مال خرج کول او دین مراد انفاق شرعی تی مراد دی لفظ د انفاق چې ذکر شي نو دغه یو قاعده په دې کې ذکر کې ان شاء الله په یو ځای کې به وضاحت وکړو بیا پوره تفصيلات به کې وایو کلمات شرعیه کلمات شرعیه چې کله دا ذکر کړل شي نو دا حملول شي په معنا اصطلاحي شرعي باندې کلمات شرعیه دا استعمالیدل شي په معنا اصطلاحي شرعي کې نو کله چې انفاق ذکر شي انفاق دا یو کلمه شرعي ده نو ردین مراد کلمه شرعي هغه معنا اصطلاحي شرعي به مراد دي چې هغه په خپل مصارف باندې چې یا قران خودلې دي او یا احادیثو د نبی صلی الله علیه وسلم کې خودلې شوی یو بل معنا تاسو ته معلومه شول خدای غي وس وضاحت نکوه جهاد دا کلمه شرعی ده دا اصطلاح دا یو اصطلاح شرعی ده نو اصطلاحات شرعیه دا په معنا اصطلاحي او شرعي باندې دا به دغه کی استعمالي کی دا غیر لپاره نو جهاد د جهاد یو معنا لغوي ده کوشش کول که څوک په ټماټر کې کوشش کوي هغه وکړه که څوک تبلیغ لاړ کوشش یې وکړه یا څوک په غر باندې وروخته کوشش یې وکړه یا چا د الله تعالی کتاب په بیان کې تکلیف برداشت کړه دا ټول جهاد دی خدا په اعتبار د معنا لغوي سره معنا اصطلاحي شرعي د جهاد القتال فی سبیل الله بس بذل الوسع فی قتال الكفار دا تقریبا تمامی په خای کرام دغه تعریف کړی خپل ټول وس مصرف کول د کافرانو په دشمنۍ کې او د هغې په مقابل کې خپل وس که یو سړی دا معنا اصطلاحي نه اخلي معنا لغوي اخلي نو معنا لغوي د صلات بیا دعا ده نو چې کله د اذان وشو بس یو دوه منټه دعا وکوه امام منځو خبر خلاصه ده زکات په لغت کې ویل کېږي پاکوالي ته نو بیا چې کله د زکات وخت راغی وله هم به ښه په شیمپو باندې پاک زکات دې وکړه پاکوالی راغی که صوم صوم په لغت کې ویل کېږي امساک ما لږ وخت څه خوراک څکاک نه کول نو لږ ساعت خو سړی یو ګنټه وده شي هم په ودو کې څوک خوراک نه کوي په ودو باندې نو هغه ځای کې معنی اصطلاحي شرعي اخلي خو کله چې د جهاد موقع راشي نو جهاد ویل کې کوشش ته مونږ هم کوشش کوو نو څوک ښه کوشش وکړي چې یخني بړستن د ځان نه راتاو کړي وایي دا هم کوشش دی دا هم جهاد دی بیا نه مار ته خبره وکړله دغه یوه خبره د ځان سره یاد وساتئ کلمات شرعیه اصطلاحات شرعیه دا حملېږي په معنا اصطلاحي شرعي باندې نه په معنا لغوي باندې بس دا خبره چې زده ان شاء الله بیا ټول مشکلات حل کی نو دې دې کې ينفقون لفظ د انفاق راغلی دی انفاق کلمه شرعي ده دا اصطلاحي شرعي ده نو دا اصطلاحي شرعي و په معنا اصطلاحي شرعي کې استعمالېږي نو ينفقون معنا دار چې انفاق کوي په لار د الله تعالی کې ينفقون فی سبل الخير تفسیر مظهری دا ویل الذين يقيمون الصلاه مؤمنان مسلمانان هغه دي الذين يؤمنون بالغيب چې ایمان لري په غیب باندې او یقیمون الصلاه او پابندي کوي د مانځه قائمه نظام ده الحمدلله د منځ نظام قائمه و مما رزقناهم ينفقون او دا غسنه چې مونږ ورکړي دي ته خرج کوي فرار د الله تعالی کې